اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره سبانا سلورم ایسوا پرد شفاعت قاری کی انبیاء علیهم السلام محتاج دي سواد کې ابتلا پر غلوا زمر کې فعبد الله مخلصین له الدين بندگی قسمنا الله لخاص کئ سورہ مومن نا رد شرف دعا مومن کې رد شرف دعا حامیم سجده کې د صدور شبهو جوابونو من ستا په خبر نه پویګو دا غي جواب قل انما انا بشر مثلکم دیم زمون کتابونه ستا خلاف دي دا غي جواب ومختلفتم فی من شی فحکم الی الله دا الله کتاب وګورو چې دا الله کتاب کې سی ومنو دریم تا عربی کتاب عربی دی موږ ته په بل جو بیان کړه داغه جواب اجمی او عربي بیا ودا سوال کوي چې پیغمبر عربي دی او کتاب جمی دی سلورم دا کتاب ته په یو ځل نه بیانې داغه جواب ما موسی علی السلام له په یو ځل کتاب ورکړو د اختلاف شو حامیم شورا کې د پنځمې شپږمې اومې شوبې جوابو پنځمه شوبه دا خبره ته کې تا نه مخ کی چاند کړي داغه جواب کذالک یوه الیک او الذین من قبلهم تا ته موږ کړه دا په خانو ته موږ دې مسلې وه کړلا او شپږم شپږم زمون کتابونه ستا خلاف دي داغه جواب مختلف تم فی من شی په حکم الی الله شپږم شوبه دا ده او حامیم سیده کې دیم شوبه چې خوب کې راځي مونږ یې راځي او اومه شوبه زمو علما ستا خلاف دي دغه جواب شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا او دا جواب مکرر وړي دي شوبه دلته هم ذکر کوي بیا سوال سم یاد کې پنځم کې یوشتم کې بیا رانی شرع لكم من الدين خار کړی دی الله تاسو لره دین نه ما وصابین وانا غا شو کم کړو پاغي نوح علی السلام ته او هغه چې وهم کړل تا ته هغه چې حکم کړو پاغي ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام ته عيسى عليه السلام ته نقيم الدين چودروي دين ولا تفرقوا متصنس کیږي ټولو انبیاو تماوی زما دین قائم کئ ګډوډ کېږي مو چې زما دین کوئی سنه کوئی کبران مشرکین لوی دا مشرکین او مسله چې رابل ورته دیو د توحید مسله په مشرکان باندې رګرانه ده الله اشتبی الله خو خی په طرف د دې مسلې چا دې جوړی توفیق ورکړي په طرف دې مسلې هغه چاله یونی وو چې راګرځي الله تا وما تفرقوا د بیا د دغه شوبې جواب کړي تاسو یې زموږ مليان سره خلاف دي تاسو مليانو د زد دوجن خلاف کړل ناکار ملا خلاف د عناد او زد دوجن کې غیر سه اعتبار نشته بیا خلاف کوي چې دیو خلاف کوي نه الله سزا نور کوي جواب ولولا کلمتون کنه حکم په تاخير د عذاب تیر شي صادرم تر نیټه مقرر لقود یا بینهم په سره وشو د ترمنځ او یقینا کسان چې ورکړی شوی دی کتاب رسول دیونه لفی شک منو په شک کې لدینا موریب زیاتې دن کړي ولذالک فدو دا دو شبه بل جواب کوي تسه زمام زوم مليان ستان خلاف دي تاسو مليان هغه په خپل خواهش روان دي اتباع الهوا کوي ځان له طریقې راخړ دي بدعات او پاغي روان دي ما ته الله حکم کړل چې داغي مطابق کیږي مخلوق لذالک دې مسلې ته نو بل مخلوق دې مسلې ته دې توحید مسلې ته مخلوق را بلا واستقیم او کلک شا لک چې ما مرشه ته مروانېګه په خواهشات و دیو تاسو مليانو د خپل خواهش نه دین رخړلې زال الله من کړم دا د خواهش ته تلونه وقولوا آمنتو ایمان مرور دے پا کتاب سر لگل دے اللہ من کتابین دے کتابنا او مامور شیما لعادل بینکم چی انصاف کم پمن ساسو کی زا اللہ مامور کرم برابرتیاو کم دا اللہ حق الله لور کوم د بنده بنده لور کوم الله ربنا وربکم الله زمونږ او تاسو رب دې لنا مال نام در بدلا منو زمونږ او تاسو درا بدلا منو تاسو دا لا حجت بین او بینکم نشتا خلاف زمونږ او تاسو مینس کی لا حجت بین او بینکم نشته جګړه زمونږ او تاسو مینس کې جګړې ته ضرورت نشته چې جنگ وکړو الله یجمع بیننا لا جمعاله وکي زمونږ کې الله تو غرزلنی والذین یحاجون فی الله دا متعلق دی دا ول شی به سره ته دا خبره مخکې چانه دا کړي تاسو جګړې کوئ او مخکې انبیو خبره کړل تاسو یې نه منئ والذین یحاجون کسان جګړه کوي فی الاولى فی الله د الله په توحید کې پزاغنا چې قبول شوه دي د الله توحید منل شوه دي انبیاء علیهم السلام راغل دي بیان کړ دي او دیوس دې کې جګړه کوي حجتون داهستون دلیل دی برباد دی ان دربیم پسنګ درب کې دیو چې په کم دلیل مخالفت کې دغه دلیل بیکار دی دی بسې مونږ نه پوهیدو عوامو په دې نه خلاصيږي چې عوام یې نه پوهیدي ول نه پوهیدانو پوه کړو کنه دنیا کې پوهیدي په دین نه پوهیدي تاسو یې زمون کتابونه ستا خلاف دي الله یو کتاب را لګلې دا تول او د پیمانه اعمال په دې تلو راځي دا الله په کتاب وتلو شي جوړي الو به شي نه پریدو به الله کتاب را لګلې الله الذي الله ذات ته چر لګلې کتاب بالحق د پار دې زار دا قول میزان را لګلې تول قران سره تول پدې باندې کرا او کوټا عقیده بیلولې شي تللې شي سالک وای کتاب سنتن لسیرفیون د قران د نظرې نه کاږي نه په دې قران یو تعالی عقیده یو تعالی عمل یو تعالی ته سه زمون کتابونه خلاف دي دا کتاب د ټول لغل راځي په دې بخل عقیده عمل تلو سشي په ګوتا درا شاید چې قیامت نږدې تلوار کې پراتو د قیامت آکسان چې ایمان لري بده آکسان چې مؤمنان دي یریږي د قیامت نه او پوری مومنان چې انهم ان الحق چې قیامت دې رښتیا دی په دې پوری قیامت رښتیا دی الا خبردار یقینا کسان چې شک کوي په قیامت کې ناغه په گمراهي لری کې دي اوس دلیل عقلی ذکر کوي مسله توحید الله لطیف هم به عبادی الله بارک بین دې په خپل بندګانو لیدون کې دې بارک بین معمولی شی لیدون کې د خپل بندګانو الله لطیف هم به عبادی الله تعالی لطیف دې مهربان دې په خپل بندګانو الله پاک په خپل بندګانو مهربان دی يرزق من يشاء خوراک ورکوي چاله چې وړي خوراک الله دې قيو زور ور اوس ترغیب ورکوي عمل صالح ته هغه څوک چې واړي حرس الاخرت پسل د اخرت هغه څوک چې د اخرت پسل واړي نزيد لو فارسی زیاتو لرا پسل دکی چې د آخرت پسل غواړي مطلب دا دی چې د آخرت عمل د آخرت د پاره کوي مراد دا دی په دین باندې دنیا نه اخلي دا مطلب نه چې اوسې د آخرت پسل غواړي دنیا ونه کوي د دنیا ګټل په قدر ضرورت دا خو ضروری دي من نه دي د دې آیت مطلب دا دی چې وسړی د آخرت د فصل اراده کوي یعنی دین کوي او د آخرت د پاره کوي چې مال به الله بدل راکړي دا نه چې په دین باندې دنیا اخلي دا مطلب دی د اخرت فصل کوي اخرت لا یعنی د دین خدمت کوي د الله تعالی د رضا لپاره او د قیامت د بدلی لپاره زیاد وکول را په فصل دګي ومن کانا سوچي اراده کوي د فصل دنیا ور وکول را دا غینا او نه بيد لره په آخرت کې من نصیب صبر خان ام لهم شرکا اشته دی لري صدار شرعو لهم چې ښکار کړی لره د دین نه هغه چې حکم نه کړی الله پاره الله به اذن نه کړی ولولا کلمۃ الفصل کنه حکم د بیلتون الفصل کو د بیلتون حکم نه وي دا عملم شرکا دا بیا متعلق ته درې مشو به سره تاسو یې زموږ مليان سره خلاف دي الله یې تاسو مليان او ځان دین راکړل اے دیو لرا صدار دي کنه حکم د فیصله د رسوالي د عذاب چې الله د عذاب فیصله هغه رسو کړل په خپل وخت ور ور کوي کدا به سره نه چې الله عذاب رسو کړل او په خپل وخت ولالېږي نه الله بوله دنیا کې سوار کړو د نور کولو د عذاب فلولا کلمه الفصل کنه په سر د عذاب د نور کول د عذاب کنه په سر د الله د نور کول د عذاب دنیا کې الله په سر کړلا چې عذاب نور کوم کدا نه وي لقود یا بینهم په سر وشو مینس کې ما بول نن ور کړ خو ما دا په سر کړ د چنن نه نیسم اخرت ته پاتې کوم ولولا کلمه الفصل کنه فیصله د نور کول د عذاب په دنیا کې لقود یا بینهم په سره بشو دی مینس کې او یقینا ظالمان جو در آزاد دردناک اینی بتو ظالمان را چیرون کې به داغنا چکړی دي واقعهم بهم او دا عذاب واقع کیدون کې ده پدیو هغه سان چې ایمان وروړ دي عمل کړ دي خو فیروزات الجنات باغ چود جنتونو کې دي دلراغي چې خوخی پسند درو کې ذالک والفضل الكبير دا مهرباني دلویا دا جنت هغه دی چې زیر ورکه الله بندګانو هغه سان چې ایمان وروړ دي عمل کړ دي خو نو لا اسالکم علی اجر نو وړم تاسو نه په خپل بیان سم مزدوري مزدوري ایواز نه علم مزدوري د نه وړم الا الموده فی القربا یو معنا چې د قربان امرادو قرابت شي خپل ولی الا المودته فی القربا مگر چې دوستیو کوي ما سره د وجد خپل ولینا الا ان تودونی لاجل القرابته چې دوستیو کوي ما سره د وجد خپل ولینا زما ساسو مینس کې خپل ولی دا دغه خپل ولی د وجه نه ساسو دوستي وړم لکه د خپل ولی لیازو کې راځي ما سره ودرېږي فی القربا د خلانو سما سره الا ان تودو اقاربی چې خپل لیو کې زما د خپل لانو سره زما د خپل لانو سره دوستیو کې خپل لیو کې او دا هغه لحاظو کې او ما سره خلاف مکوئ الا المودده فی القربا مگر دوستی ما سره دوستی واړم ساسون دوستی فل قربا اے مال اقاربی سرد ما د خپل لانو نه دریم چې قربا د قرابت نشي مان دا الا المودث فی القربا مگر دوستی تاسو د خپل خپلانو سره زه خدایم چې خپل خپلان سره دوستی وکړي الا ان تودوا قاربکم چې د خپل خپلانو سره دوستي وکړي سلورم چې قربا فمان تقرب ال الله شي الا الموده فی القربا مگر دوستي پنځ ذکر د الله کې زدای چې الله ته پنځ ذکر کی دوستي اختیار کړي یو الا الموده فی القربا مگر دوستی ما سره فل قربا د وجد خپل ولې زمانہ استاو سره دیم الا الموده فی القربا مگر دوستی زما د خپل لانو سره دریم الا الموده فی القربا مگر دوستی تاسو د خپل خلانو سره او دریم سرورم الا الموده فی القربا مگر دوستی فی القربا په نزدېکت د الله کې چې د الله په نزدېکت کې دوستی وکړي الله د ځان نزدې کوي وما یقترفو هغه څوک یو خصوص شین ټول ورشي یو خصوص الا المودت فی القربا مگر دوستی پنځ ذکر د الله کې الله ته ځان دې کوي ځان ورسوي او مې یقترف حسنتن هغه سوچ یو کینی کی زیات په ګل در پدې کې حسنن خو بیشک الله بخون کې رحم کون شکور بدلور کون کې دی دا زجر ورکی منکرین ہوتا ام یقولون ابترا و ایدیو د ځان را کړ دې جو کړی په الله درو کو وړه الله یختم علی قلبک نو کلکواله براولي ستا پړو کله وړي ستا پړو کلکواله راولي تعالی صبر درکې برداشت وکې ويمحو الله الباطل او لری کې الله الباطل باطل لرا باطل سره د دې اعتراضونه ويحق الله الحق بكلماته او کلکه الله حق حق سره کلمات توحید به کلمات بوکم خپل لکه الله ثابت الله حق درا چې کلمات توحید دا به کلمات یې بوګو خپل یقینا الله په دې پسینو الله غزاد ته چې قبلې توبه دا بشارت ورکې مؤمنانو ته د خپل بندګان نه او عفوان سیات او درگذر کې د مصايبونه درگذر کې د تکلیفونو تکلیفونه مصايب نه ور کوي ويعلم ما تفعلون او په دې الله پاره چې تاسو کوی ويستجيبو دا بل جواب کوي او قبول کې مؤمنان چې عمل کړی خو زیاتې لره د خپل دیدار نه من فضله د دیدار نه د فضل خپلنا والکافرون او کافران جو در عذاب دې سخت ولو بسط الله دا حال ذکر کې د مشرک پراخ کول الله خوراک خپل بندگان لا سرکش وکړو بدما کې لیکن را لګي الله په اندازا سونه چې خوخی بشک الله بخور بندگانو خبردار دی ولیدونکو الله غزا ته ينزل غيثا چې رلیږي باران پس دا غنا چې دیونه امید شي دا غنا مخلوق نه امید دی الله پر وره وینشر رحمتو خور الله رحمت خپل الله دې معاون او حمید او سهل شي ومن آیاتی دا بیا د لیاخلی د دلیلو د الله نه پیدا کول د اسمانو زمکوري هغه چې خوار کړی په دې کې هر قسمه زنده سر الله په جمع کول دیو کله چې غواړي نو قدرت والا دی دا تخیب دنیوی وما اصابکم مصیبه اغا چې رسیدلې تاسو مصیبت تاسو ته سم مصیبت رسیدل نه ست تکلیف رسیدل نه نه پېما کا سبب ایدیکم په سبب دا غي چې کړي دي لاسونو تاسو دا تاسو د خپل لاسونو ګټه ده سبب دا د د مصیبت سبب سره معصیت او خالق دا مصیبت الله تعالی دی او معصیت سبب اکثری دی دیو جن بل الله فرمای تغابن کې براشي او رسم آیات کې وما اصابکم مصیبت الا باذن الله تکلیف نرسی مگر د الله په اذن نه الله خالق ته زکه ته نسبت کوي او سبب اکثری ورسې د ګناونه نه دی وجنه ته کې ګناه ته نسبت کو دا سوال ختم شو چې ال ته نسبت الله ته کړل ته کې نسبت ګناه ته کوي نو موږ دا ول سبب اکثری زکه ته نسبت کړل وما انتم او نه تاسو خلاصون کی د الله نه پزما کی ان وی تاسو درا به د الله نه سوق معاون نه امدادي ومن آیاتی دابل دلیل عقلی او د دلیل د الله نه کیشته په دریاب کې کلالام پشان د غرونو تو وړي الله یسکین الريحا وبدرې باد نو بغرځي کشته روا کې د الله زواري ولاړې په شا دریاب زګه کشته با هغه وخت کې په هوا چلے دي نو چې هوا ودرې نو کشته باندې شتلې یقین بدی کې دلیل د پاد هر صبر کون کی شکر گزارو یا با علا کې د خلکو درا بسو د کسب د دیو او یا افغان کثیر او افق الله د ډیر نه ويعلم الذين يجادلون في آياتنا او معلوم دی الله تا هغه سان جګړه کې زموږ پاتونو کې معلوم محیث نشي لر خلاصون کې فما اوتیتم اغا چې تاسو ور کوی څه شی فمتاع الحیات فما اوتیتم اغا چې درکړی شي تاسو ته تزهید من دنیا تا سره چې کم نیامه خوشاله دي فمتاو الحیات دنیا سکه جون دنیا دا غي څنګه الله کې دي خیرون غره دی واقع باقی د پاره د مؤمنانو چې په خپل رب ځان سپاري دا الله سره بهتر دي هغه بهتر ولنه لې پانی ور کوي او بهتر والي دین د پاره را جمع کیږي مشوره کوي میټینګ کوي باید هغه نه چې مار کړی خرج کوي هغه سان کله چور سیږي تا البغیو زیاته سو کو سره زیاته وکي هم ين تسيرون دی بدل اخلي انتقام اخلي یعنی څوک په اعتراضو کې زیاتیو کې به خبرو دیو داغه جواب اخلي سون رد چیر باندې مخالف کړل دون رد پاغو کا او بدله د بدې سیاتم مثلوا بدې د بشان داري طریقه د انتصار بدای بدله د بدې بدې د بشان داري سونه تاثیر کړلی فمن افان هغه چا چې عفو کړه اصله در گذر وکړو نو ثواب ددو په الله دې یقینا الله نه خو ظالمان هغه چا چې بدلو هغه ستا په زور نه پدو دا کسانی شی ودی باندې ملامتیا یقینا ملامتیا پاکستان دا چې ظلم کوي په خلکو او یبغون فی الارض بغیر حق سرکشی کې پزما کې بغیر د حق نه دا کسان جو در عذاب دردناک ولمن صبر هغه چا چې صبر وکړو وغفرا مخې واړو یقینا د عالم نظم الامور د پخو کارونه دي دا پوخ کار دی صبر کوا او مخ اړوا مؤاخذه مکوا دا مضبوط کار دی ومن الله سوچ خطا کی غذر الله دا متعلق ته شوبې ثانیه سره تسه زمون کتابونه ستا خلاف دي نو دا ستاسو کتابونه دا بوغات به کې دس کړ دي او سوچ الله خطا کی نشتا غلر ولی معاون من بعدی پس خطا کول د الله نه ان با ظالمان کله چونی عذاب وای با هل الا مرد من سبیل اشته واپس تلارو وترام ان بجو لرا چې پیش کیږي با یو رزون علی پیش کیږي ودیتا د باڼو لاندې دا کې نه ده د ډېر خفګان نه د ډېر ملامتیا نه سړی چې ملامت ملامت نه بر نشي کته او خطه ګوري لاندې ګوري نو کنایه د ملامتیا نشو دیو بنیاتی ملامتای یو رزون علیها دا حازمی راجی نار تا پیش کولی بشی دی اور تا ينظرون من طرف خفي یو دا د عبارت د ذلت نه ده ځکه نظر د ذلیل هغه ډېر د هیبتي دویم دا چې پورته وشي لاندو نو بسر کو باندې بلیدل نشي کوله ابن قتیبه زی محشری دا معلوم کړلا من به ذل کو وقال الذين امنوا او اي مؤمنان یقینا طانيانن هغه دي تان کې چولې خپل ځان او آل پر د قیامت خبردار یقینا ظالمان بازا همیشه کې دي وما كان لهم من اولیاء نبی جو د پاره مددگار چې امدادو کې لدی او بيد الله نه او چاله چې خطا کې الله نه بیا غلر من سبیل او سوګلار سمون کې استجیبوا لربکم دا متعلق ته دوی مشبه سره تاسو زموږ کتابونه سره خلاف دي راځي دا الله دی کتاب په سلو منه قبول کوي لربکم ذوکم درم الله کتاب اومنه مخکې دینا چې راشه اورز چې نه به واپسی دې لره د الله نه او نه به تاسو لره مم ملجا زید پنا په دا ورځ او نه به تاسو لره من نکیر او انکار په دمن من نکیر انکار په دمن انکار خو بکای والله ما كنا مشرکین خدغه انکار پیدا نه کوي پین عرضو کم خواړو دی نمانه لګره ته په دیو ساتون کې یقینا پتا باندې رسول دی خارا او من کله چې وسکو انسان ته د خپل درم نه خوشحالي زجر به حال انسان پرې بیا مستی کې پدې او کورسی یو تکلیف په سبب دا چې کړی نفس لاسونه دیو یقین انسان کفور ناشکر دی او خاص الله در باچی زبر او خطا دا پیدا کې الله چوغاړي یا بولی مشا ورکی چاله چوغاړي ورکول اناسا جنکای او ورکی چاله چوغاړي الذکور نارینا چاله لکان ورکی چاله جنکای جنې مخ کړه ځکه چې زیات برکت پدې کې نه حدیث کې راځي ان من یمن المرأه ان تلذ النساء قبل الذکر د زنانا یومن پدې کې ده چې هغه مخ کې اول بچي زنان نو زیږي ان تل دلونسا قبل الذکر چې جنې وزیږي او اناس منکر راوړو او ذکور معرفه راوړه اشاره ده چې نارینه به ارسوک پیجنی جنې په پرده ناس ته سوک به نه پیجنی عام خلک به نه خبري زکه نه کې رکړه او یو زوی جوم یا جوړور کوي نارینه او زنانا او ګرځي مې شاو هغه چاله چې وړي شان یقینا الله په دې قدرتونو والا دا متعلق دی د داوی ثالثه سره تاسو زمولیان سره خلاف دي نو داغه جواب چې مال الله کتاب را کړل زه د مجوحا تابعیم دې کې زما ملګری شته وما کان لبشرین ندی مناسب د پار دیو بندا چې خبر وسرو کې الله الا وحیا مگر په سره یا رسول پر دینا او یرسل رسولان یراولیږي استادین وحیو کې حکم د الله هغه چې د الله خوخه یقینا الله علی لوی دی حکیم حکمتون والا وکذالک او دغه شانتی وحی میکړه تا ته د متعلق ته ثانیه سره دې مشوبه زمون کتابونه ستا خلاف دي راځي ما تعالی وحی کړل د مې وحاته وی شو دا شان دی وهم کړل تا تا روح من امرنا د قران د خپل طرف نه قران ته روح وي زکه په دې ژوند کې رونه دړه جو ژوند سو ده اړه په ژوند کې زکه ورته روح وي سبب حیات روح ته کسو ګړه ژوند کول غواړي نو قران ته توجه کی اړه به ژوند شي بیدار بشي وما كنت تدري او نه ته چې په دې سره کتاب ولل ایمان او سړي اصول د ایمان ولل ایمان سړي اصول د ایمان د ایمان اصول سړي په کوم اصول وخېما طریقه د خودو ته نو معلومه دانه چې په ایمان نه په ول ایمان پیغمبر ته نو معلوم مخکې سو ایمان معلومو او طریقه د اصول د ایمان نو چې په کوم اصول ایمان خلکو ته بیان کوم دا سماو خو ده د کتاب نه مخ کې نه پوي دي ولکن جعلنا غرزول قرآن رڼا نادی بی لار خو په دې چا د جوړو د خپل بندګانو او یقینا ته لار خو په طرف د نه غلارې لار د الله چې دی الله دراغلی چې بر دې وخت او خبردار الله تا غرض ټولو کارونو کې دي ټول به الله ته واپس کی حامیم زخرف کې